مطلق نن راغلی تاسو ته یوسف دا غینه مخ کې بل بینات واضح دلایل سره فما جلتو همیشه وي تاسو په شک کې دا غنه چې دا اگر راغلی په دې سره حتی تری ځهلکا کله چې یوسف علی السلام دنیا نه لاړو خپل تم ساز لا خیالو چې یا رسول الله من بعدي الله بنه را لګي دا غن رسول بل پیغمبر دغه موسی راغه کذالک دا کرنګ گمراه کې الله په هغه چا چې ذاته کوونکی او شکی هغه کس هغه کسان چې جادلونه جګړه کوي د الله په آیاتونو باندې بغیر د څه دلیل نه چې دوی راغلي کبره او دا ډیر غټ دماغ تن په غوسه کې د الله په دربار کې وایند الله زینا منو د مسلمانانو پر نظام دا ډیر غټ د غوسه خبره ده دا کرنګ ټاپل دی الله په پزړه د هر متکبر چې سرکشوي مشروط سرکش هغه په ځل کې الله ټاپه لګي ختم القلب راولي قال فرعون ویل فرعون یا هامان ای هامان ابن لسرحن مال جوړ کيو بنگلا اوچت لالی ابلغ الاسباب شاید چې زور شي ګم غلارو تا کو سو تا دارین دروازو تا اسباب په مان دروازې سره اسباب په مان د لارو سره اسباب د اسمانونو د زمکي اسمان د اسمانونو دروازې کا فاتل یاز به خبر واخله ما الا الهی موسی د موسی صلی الله علیه وسلم د خدای نه یاذ بالله زبر خېجم او موسی صلی الله علیه وسلم خدای ګورم چې دا کوم ځای کې ها الا الهی موسی زه ګمان کوم چې دا دروغ وي وکذالک دا قرنګي خستګړې شو فرعون ته بد عمل دی او بنګړې شو د الله د دین نه نو مکر او فریب د فرعون مگر په هلاکت او په تباہی کې وقال الذي بیا ویلا سړی چا منه ایمان وروړي زما قوم اتبعوني تاسو ما پسی راشي ما پسی زب تاسو ته سملار خیما هغه به د دین لارې د الله د کتاب لارې د الله د قانون لارې به دا به سملارې پیران به سیو دلا او د دې لارې به سی اے زما قوم یقینا د غجوند دنیا د متان د څخه ده یقینا آخرت چې دا کور د همیشه پاتې کېدل دي او چا چې عمل وکړ بد عمل جزا به نه ورکول کیږي د مگر په شان درې دي او چا چې عمل وکړ نیک عمل د ناری ناو نه یاد زنانو نه او شت دار چې دا مؤمن وي او داخله به داخل جنت ته رزقونه رزق به کړی دي تا په غیر د څه حساب نه ای زما کومه چې چلې مال راځي تاسو ته دعوت در کوم اله نجات نجات طرف ته او تاسو ما دعوت را کوي ورته زه تاسو جنت ته غواړم او تاسو ما ورته غواړئ ظالمانو تاسو نه تاسو مال دعوت را کوي را غواړي مال یا پر دې د پاجز کفر کوم په خدای باندې او شرک کوم د الله سره ما غشي چې نشته نه زما د پاره پرې کې علم وانا دو کوم ال العزیز الغفار تاسو له دعوت در کوم هغه الله طرف ته چې زورور او دانګي بخون کړي لا جرم خامخ یقینا انما یقنا غت سوچ تاسو ما ته دعوت را کوی لې هغه ته لیس له دعوت نشته مناسب هغه د پاره د بلنی او د عبادت نه په دنیا کې حق لري د دعوت او نه په آخرت کې له دعوت الحق له دعوت الحق دعوت حق حقدار څوک دی د دعوت حق حقدار څوک دی یو الله دی نه دا له لیس نشتا له هغه لپاره استجابه الدعوتی شفاعت نشتا حقدار د شفاعت ندی او د دعا قبولولو حقدار ندی د عبادت لایق ندی په دنیا کې او په آخرت کې زمونږ واپسی چې الله تبعی یقینا هغه جاتی کون کې هم اصحاب النار دا د ور خوندان دي مطلب جهنم لوي فستذكرون ذل چې تاسو ته به در پیاد شي ما قول هغه چې زه وایم تاسو ته وافوزو امري الى الله زه کاروبار سپارم یو الله ته واپس کوم یو الله ته ان الله یقنن الله بصیر بالعباد لدون کې خپل بندگان لرا وفوزو امر الى الله ډېر د مایسه په حالت کې خبره کړې ده فوقال الله پسو سات دل الله پسې اج ما مکرو هغه بد بد هغه مکرونه نه چې دیو کول او نازل شو اختشل یعنی پیوا شو په فرعونانو باندې هغه بد عذاب غر کې دلو کنه په دریاب کې غرق شو النارو یو رزونا لیها او کله دغه چې غرق شول النارو ور چې یو رزونا وړاندې کولی شي ښکارا کولی شي لیها په دې فرعونانو باندې غدو او عشیا سره بیګا دا ابن کثیر وای دا آیات چې د نسل کبیر فل استدلال عذاب الله عذاب القبر عذاب القبر پر دا آیات سره غد دلیل دی النار یرزون علی غدو ماشیا هغه ورځ چې قائم شي قیامت ادخلوا الله بو ته وای ادخلون نبا سی فرعونان هغه سخت عذاب تا هغه چې جو جګړه کوي پور کې او بوې دا کشران یې لجنا کسان د پاجا مشران دي نا کنا لکم تبران موږ تاسو په درتلو ای تاسو دغه کوم کې زمونه یو حسد ور قال الذين استكبروا بیا کسان چې مشروطانو ان کلون فی امر ټول پکې پراته یو ان الله یقلن الله فیصله کړی د بندګانو په منځ کې وقال الذين في النار و بوي هغه کسان چې پور کې پراته دي جهنم خزانچانو ته او درو ربکم دعا وکړئ الله ته یخففنا یوم من العذاب چې سپکتیاو کې په مونږ کې یو مونږ سپکی زمونه یو من صرف یو ورځ د عذاب نه یو ورځ چټی دی راکی الله ته سوال وکړي چې ورځ وو کی چټی راکی یو ورځ چټی راکی قالو خزانچان د جهنم څوکیداران د جهنم به وي اولم تکو تاتی کوم یا نو درغلی تاسو ته پیغمبران بل بینات واجب دلایل سره قالو دی وای بلا او او راغلی هو قالو او وای دغه فرشتي یا خو به په جون کې هغه بری ورکما او که جون کې بری ور نشي وای ور نکړې شنو بیا هغه به دنیا نه تل او رسو انتقام اخلم والله جنا کسان سید امداد کوم هغه چې ایمان وروړي په جون د دنیا کې په هغه ورځ هم سره الله امداد کوي چې کوم ودري کې الله شهادت گواهان شهیدان یوم دا صورت براز شي لا ينفع ظالمین پیدا به نرسه ظالمان ته حضور نه دیو شتره دیو د پاره لعنت او شته د دیو لپاره غلط کور ولقد اتینا موسی الهدى یقینا ما ور کړو موسی علیه السلام ته الهدى هدایت مطلب د دین په باره کې چې څه کارونه غټول هدایت هدایت دینو او میراث ورکما بن اسرائیل ته کتاب کتاب کتاب څو تورات او انجیل او زبور دا چاله ما ور کړی ها بنی اسرائیل لا هدن هدایت او ذکر پند نشاد د پاره د عقل خواندانو صبر او صبر ان وعد الله حق یقینا وعده د الله رښتیا ده بخنه غواړه ته خپل چرندونو ځان لزن بکا مدارک او لزن به امتی کا آیا بخنه غواړه د خپل ګناهونو ګناه نشتا خدای استغفار تعبدی دی ته وای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم استغفر الله د اڅره تعبدی دی زما او استاد چې کوم نه د ګنا نه مغفرت غوښتل دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې استغفر الله وای دا تعبدن کوي وسب به پاکي بیان وا به هم در ربک د الله په صفاتونو سره بل شي ول ابکار مطلب دا علت دوام سره ما خان مطلب چې نه شو دا مشوالینه یقینا هغه څنګه چې جګړه کوي د الله په اتونو کې بغیر څه دلیل نه چې دل راغلي نشته د دې په شنو کې مګر مشروطي ده او نه دې رسیدون کې دغه کبرتا فاستعذ بالله پناونی سه په الله پورې یقینا الله اوریدون کې لیدون کې خامخا پیدا کول د اسمانونو د زمکه اکبر دا ډیر غټ دی من خلق الناس د خلق د پیدا کول نه یاد د دجال د پیدا کول نه الناس مستاق خلق یا عام خلق چې کوم نه یاغه نادر خلق نادر خلق څوک دي ناشنا ناشنا خلک ناشنا خلک په خلکو کې څوک دی دجال دی نو خازن وای چې مراد نه دجال دی یا یا جوجا موجود دي کنه اسمان ته وګوره دومره لوی شی ما پیدا کړی دجال نشم پیدا کولی ازمه کې دا وګوره دومره لوی شی ما پیدا کړی لیکن اکثر خلک نه پوي برابر نه دی وړاندو دا نه لیدون کې کسان چې ایمان او عمل صالح کړي او ګناګار هم برابر نه دي ډېر لږ کسان هغه دي چې دوی پند اخلي ان ساعت اګنا قیامت لا تیادن خم خبر راځي نشته شک شوبه پای کې لیکن اکثر خلک ایمان نه وروړي وقال ربكم دوني د سورۃ دعوت سوا نه په شرک په دعا دغنه ده فضل الله مخلصین له الدين بیا وای وقال ربكم الله اعلان کړی دی او دوني مان وغړی یقینا کسان چې موږ شوټی کوي د الله پاک د بندګی نه د الله د عبادت نه چې دا چې دنو درا د پخپله درا د زما د درا نه چې څوک چې کوم نه مخړی زر دې چې داخل بشي جهنم ته داخلینه ذلیل او خوار درا عبادت ته ادرا مخ عبادتي مغز عبادت ته ادرا هو العبادتو زګه دلته ویل اول ویل او جوړي بیا وی چې ان الذين يستكبرون عن عبادتي څوک چې مشروطي کوي زما د بندګی نه زمانه غختلو کې شرمېږي زرد جهنم لبزي د خدای نه په غختلو کې مې اوسره سره شرمېږي نو دا به جهنم لنه الله غزا دې چې جاله پیدا کړې تاسو پر شپالي تاسو دې په جواب دمو کې پرې کی او رزمي پیدا کړې دې په یو بل وای نه ان الله یقنن الله په خوند مهرباني په خلق باندې کې ناصر خلق شکر نو باسي دا کار کوي تاسو پر الله دې رب تاسو خالق کل شي هر شي پیدا کوي کې لا اله الا هو نشته لای د عبادت او فریاد ماشوا د الله نه او کوم ته تړول شوی استای کذالک دا قرنګ اړول کیږي کسان چې دوی د الله په آیاتونو باندې انکار کوي او سړی د الله په آیاتونو باندې یقین نه ساتي دا هم د قشال له الله غزا دې جلال په نار سفر قرارن پیدا کړی تاسو پر ازمه کې وسیدلو د پاره اسمان د پاره د چت وسورکم تاسو له الله صورت درکړې دې ډېر په کلی طریقې سره او درکړې تاسو رزق پاک پاک سيزونه ذالکم الله ربکم دا کار کوم چې تاسو پر رب الله دې رب تاسو فتبارک الله رب العالمین د برکتونو خاوند دی لوی دی او عظیم شان دی تبارک تعظم الله دې لوی دی چې رب العالمین دی هو الحی الله په ژوندې ذات دی چې مرګ په غن راځي لا اله الا هو نشتا لاګ دې بدد د فریاد ماشي وحد الله نه نشتا باران کوونکې نشته چاله زوی ورکون کې نشته چاله صحت ورکون کې نشته چانه مرض درې کون کې ما سوا دی والله نه خو نشته لري قانون جوړون کې ما سوا دی والله نه خبره په دغه ځای کې هم دروي کنه لا اله نشته لري قانون ساز نشته لري مالک د خیر او شر ما سوا د الله نه فدوه بندگی دی یو الله کوي مخلصین له الدين مخلصین له الدين دا ولي وي الله پوګه اسی دعا خو دې مکه مشکانو کوله کنه کوله ها اللهم ان المرء يمنع رحله فمنع رحالك ابو طالب عبد المطلب صاحب دا په حرم شریف کې دا دعا نه کړې ابراه چې کله په بیت الله حمله کوله نو اللهم ان المرء يمنع رحله فمنع رحالك چله چا دا والي و فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دا چې هو ول کنه الله وی چې هر وخت ما ته چې هر وخت دا نه کله کله ما ته وی او کله بل ته وی کله ما ته خان دي کله بل ته خان دي هغه خل دخل څه وی کنجره نه وای ها څه وای هغه ته آزاد کنجره تا تام خان دی بل سړی تام خان دا ستا خزه شو ته مشرک هم دغه مثال لې الله اکبر قل هو انی نو ته غنا زمانہ کړې شنو چې بندگی کوم دا چا چې تاسو आवाज کوی د الله نه کړی چې ما ته واجب درل لاغلی د الله تعالی نه ما ته امر شوی چې زما غاړه د رب العالمین ته هو الذي الله غزاد چې پیدا کړی است من تراب د خور نبی د نطفه نبی د علاقې نبی راو باش ماشومان بیا پالمه دا شانته دې په کې ورسې غف ځوانې ته بیا شیشه تاسو بډاګان باز تاسو نه سودی چې مرید مخ کنه ولی تبلغ دې په کې ورسې گئی ساتمه دې په کې ورسې غل نیټه معلومداري تا ولا لکم تاکرون دې په تاسو عقل او سوچ وک الله غزا دې چې یو هیوای می ژوند کوله مړ کول کوي کله چې فیصله وکي او کار لدا یا کنه وای هغه تکون شاغه شوی وي علام ته ته نه ګره کسان ته ایجاد نه چې دې جګړه کوي د الله په آیاتونو باندې وکم طرف نه اړول شوی دي کم طرف ته اړول شوی دي وای کم طرف ته اړول شوی دي مطلب دا کم کچې ته کو شوی دي کم کچې ته هغه روړ پرې غیر هغه سملاره پرې غیر سراج مستقیم کچې ته کو شوی دي چې کچې ته کو شنو سره ها خنه نه رور کچې ته کوشو وان توس وان یسرفون او کوم طرف ته راوړي شوی استای الله جنا کسان چې کذبو درو نسبت کوي په کتاب باندې وبي ما په کتاب چې ارسل نه به ما لګري دي په دې سره پیغمبران زړه چې پوي بشي هغه وخت چې به پوي شي چې کله په دې غاړو کې دغه وخت الله کنه دا پیړ پیړ دغه شي نه څه شي وته وایي زنجیرونه توقونه اے هارون د ور وسلاسل زنجیرونه پر خپل کې چولی ثم فی سلسله دین ذروها صبر نذران فسلکوه څو غزبې او یا غزا غزا د چا غزا ها د الله په غز غز ها دا زما استاد غزونه نه مراد فی سلسله دین ذروها صبرنا زیران په دوبره کې به ومنډل شي په یو خلو کې به راوښتل شي لکه د مرغانو په شان ته سیخ کې چې کوم نه دغه چي کنه دغه چې په دې زنجیرونو کې الله دغه کې راکا پیره الله دې موږ تاسو وساتي نو یسحبون راخ کلی بشی فی الحمیم په ګرمو بو کې بیا به په ور کې ورید کړی شي لکه کباب په شان تا د شیخ کباب په شان دی بیا به ویل شي دیو ته څه شي لږه چې تاسو شرک کوو د الله سره غیر د الله نه جوړ زلو نو و موږ نه ورک شو کنه بل لم نکنا دونو قبل شي موږ چاته کله پریاس کړی دی موږ دنیا کې هیڅ چاته پریاس نه وکړي ما شو د الله نه کذالک دا کرنګي گمراه کوي الله کافرون لرا التوان تان ورکشي دلته لار ورکه کړی دا ذالکم دا کا تاسو ته وای ما وای بما کنتم صاحب دا چې تاسو فرعون تاسو خوشاله دی په مګي کې نه حق یو خود حق سره خوشاله دل دي شکریا دا و بما کنتم تمرحون په سبب دا چې تاسو ډیر سخت مستی کوله دنیا کې نه نوځي دروازې جهنم ته همیشه به پدې کې او ډیر بد دي استوګ نه متکبرینو د مشروطانو چې دنو زه ډیر بد دي الله وای فاصبر صبرک یقینا وعده د الله رښتیا ده یا بوخه تا د باز غزابونه چې دوی سره موږ وعده کوو ستا په مخ کې به دی باندې عذاب راځي یا به تابو زما د دنیا نه ویلې نو یرجون دی به ما ته واپس کړی شي ولقد ارسلنا اکنا مالک له پیغمبران ستانه مخ کې مونږ د دوی نه من خصص نه غدي چې لیکا ما پتا باندې بیان کړی دي و منو بعد جنا باندې سوجي چې لم نفس لیکا ما پتا باندې بیان نه کړي بعض نمونه د تماخذ بعض نه دي و ما کان نه مناسبه چې پیغمبر د پاج راتلو کې په دلایل سره مګه د خدای په حکم یا راتلو کې په معجزه سره مګه د الله په حکم باندې آیات تکوینی دی او که تشریح دی د پیغمبر د حق نشته جواب پیش کی نو شریعت به څو جوړي الله به جوړي او پیغمبر به دغه څه کوي تطبیق به کوي ناپیس کوي به څوک جوړي بچوک الله ناپیس کوي بچوک ها پیغمبر او خلفا او جوړي بچوک الله نو ځکه الله وی چې حق نشته د چا چې یو آیات پیش کی کله چې راشي فیصله د الله چې فیصله به وکړي شي بل حق به حق سره واخره توانی به شي په دغه ځای کې باطل پرست الله غزا دې جلت پیدا کړی د کوم تاسو برانا نامه چرپیان دې په چې سوالو کې پرې باندې ومنه بعد جن تاکل نه خوري ولکم شتاستا سبارا فیا په دې ډنګرو کې منافع ډېر ډېر فائدې ډېر پات چې ورسیږي په غوونی سورې دل سره حاجتان کم چې حاجت ساز پسینو کې دیواله ها په دا ډنګرو باندې والا فل کې ودان کې پکشته باندې داخل بارول شي یا دا تاسو بارول شي وای ریکم آیات یو بخې تاسو الله په د خپل د قدرتونو نه خې کم یو د الله پاک د آیاتونو نه منکر یی تاسو نه منئ ایا جو رفتار نه کوي زمکه کې قتل اچرا کم شو اخري انجام دا خلک مخکې شوې دي کان هو اکثر منهم دې د جنوا شد قوت اندې سخت قوت والو واسارنا بادون کې زمکه فما اغنانهم ادا باندې کې جون فائدہ ون رسو جو تما کان یو سی بنا غجې جو کول کما آبادی چې جو کړی دي کم تعمیرات هغه فائدہ جو ته ون رسو کنه کله جرار جو ته پیغمبران بل بینات واجب دلایل سره فرحو کافران خوشاله شو بما پاغه سبن چې د اسرائیل مو د دنیا علم چې کوم دی سره وکنه په دغه خوشاله وکړه د پیغمبرانو چې کوم هغه روحاني علم دی هغه ته دوی التفات نه کړ وحق و نن سبا و ترقی یافته دور دی څه دور دی ترق نن سبا د هیدروجن او د اټم بم دور دی نن سبا خلکو اسمان ته وختل نن سبا خلک کنده ته وختل ها سپوږمۍ ته وختل او پلاني زې ته لاړل دا اوس هم هغه زړه زوتي مليان سادهګان دي اوس هم زوتي هغه زړه زوتي نور بشي خبر بشي یو اشتمه صدې هم دوي او ور بشي خبر بشي الله وې واضح دلایل سره یعنی کله پیغمبران رااله فرح دی خوشالی وکړه پاو څه باندې اسرائیل هم دی وها کبه نازل شو دی باندې ما هغه چې کان وو جو یستهزئون استهزاء کون کې درې یارمال پر څه شه ده ها فلما رو باسنا کله چې ولید باسنا زما عذاب قالو دی ولامنا بالله من ایمان وړي الله باندې وحده وی واځي وکفرنا بما كنا به مشرکین وسنه منو موږ کوپر کو پاغه زبانی چې جو موږ شرک کړي والله سره فلم یقیان فهم ایمانهم ان به دې ته فائدہ ورسې ایمان د جو لمر او باسنا کله چې دی ولید عذاب زما سنت الله دا طریقه د الله ده الله تعالی طریقه چې مخکې شوی په بندګانو کې واخسره هلاک شو تبا شوی دی هنالک په دا قوا کې چې ګل عذاب راغلی د کافرانو قاتلان ان تری سنا به شوی دی او تبا شوی دی الله اکبر قران په درې موږ دی دا د قران د بی عزتی ده او قران په خپل چې کوم رومیا باندې موږ دی او چت زبانی کېږي او خچ کوم په احترام سره کېږي پوه شوي قران به عزت باندې کوي بسم الله الرحمن الرحیم سورتی فصلت دی توي حامیم سجده دی توي او دا د سورۃ مومن نرستو حوامیم صبرا په دغه ترتیب باندې دي چې کوم ترتیب سره لکه مصحف ترتیب مصحفی چې څنګه دی دا غوړي ترتیب نزولی هم دی داوود سورۃ په دې سورۃ کې دغه د شوبات کې د مشرکینو څلور څلور شوبې دلته راځي یو شوبه دا ده چې موږ ستاسو په خبرو نه پويګو ستاسو په خبره موږ نه پويګو الله یې خبره یو ډول نه پويګي لا اله الا هو خبره خود نه پويګو نه ده کنه او دویمه خبره دا ده چې ستاسو چې کوم دینو د خبرې مخالفت چې دینو د اکابرین کوي ستاسو خبره څه کوي دا کابرین چې نن ستا خبره چې نن خلاف کوي نو الله ورته وایي چې دا کابرینو اختلاف چې کنه دا په حسد او په ګناه باندې بنا دي او بل دا چې دا ستا کتاب د ځانو جوړ کړی دی الله یا ربی مبین دې څنګه ځانو جوړ کړی دی او څلورو میترال دا قران یو ځای ول نه راتله نو الله وی چې موسی سم باندې یو ځل نو راغلی ولی هغه چې تاسو منل لري نازل کړ نازل اول د قران د الله تعالی چې مهربان او رحم کون کې کتاب د فصلت آیاتو په تفصیل بیان کړی شوی آیاتونه د قران عربي ژبه کې اقوام د بچ پويږي بشیران دا ایرون زیر ور کون کې ایرون کې فارزا مخړول د اکثر خلکو جو نه اوري دا قران اکثر خلک مخړې او تیز تزي وي فارزا اکثرهم اکثر خلک قران نزل یار ها مسلمان چې مسلمان بل خپل تفریدي ها که منګه تاسو چې یا دو دا منګه چې پلاستیکی مسلمانان یو څه شي یاره ها پکار دا دي چې سوچا مسلمانې کنه بل چې وران کار کوي دا غي جامې ماتي کی ته څنګه را خپل کار کوي وې ته خپل کوه زب خپل کوم دا اعتراض چا دی یاره د مکه مشرکانو دې کنه ته خپل کوه زه خپل کوم کنه تخپل کا فعمل اننا عاملون الله وای چې نه د شي نشي کېدلی وخت به راشي ته خپل وای کی زبر سو ګورم قل تور تو انما انا بشرون او ټیک ده زستا سو پشان ده بشری ما ز بشریم مثلکم ساز پشان ته یوحا الیا اما تم وحی وشو کچ ته وحی نه شوې نو زم په دې خبرو نه پویلم خو ما ته وحی وشو کنه او زستا سو پشان بشریم کما ځان جوړ تام جوړ کنه ځا الله اکبر یوحى الیا خلاص شو واستا ور بخنه غړې د شرک نه هلاکت دی د مشرکانو لپاره الذين کسان جلایتون زکات زکات نه ور کوي وهم جو چې بل اخر په آخرت باندې کافر دي یا الذين کسان جلایتون زکات ته تزکیه د نفس نه کوي کلمه توحید نه وای اذان کې توحید نه قبلې شرک نزان نه پاکي دا په آخرت باندې منکر دي سورۃ چون کې مکی ده کنه په دی واجب باندې دلته کې زکات نه مراد تزکیه نفس واخلي ایا مراد زکات نه غ صدقات کی مطلقاً هغه کیفیت او نصاب خو ورسوي خودلته کې چې کوم نفس مال ورکول خیرات ورکول خو مکه کې هم وکړي ان الذين كنا كسان امن چې مان وړي عمل صالح کړي شته د پر اجر غیر ممنون اغه اجر دې چې نه قطع کیدون کې نه ختمېدون کې غیر مقتول یا غیر ممنون معنا نه کمیدون کې غیر منقوص دی قل وای انکم یا تاسو کفر کوي بالله په هغه ځای باندې چې خلق الله رضا پیدا کړې زما کفي او مې په دوه ورځو کې زما د څو ورځې پیدا کړې الله دوه ورځې کې مخکې ویلو چې سیده دی یام کنه فی او دا شپږ ورځې اوس پیدا کوي کنه فی یومین دوه ورځې کې یک شنبه او دو شنبه ورځ یو اتوار او بل ګل اتوار ورځ نو اتوار ورځ اول شروع کړي دا وای نو زه خو یې سيانو څه شي شروع کړم چټي د اتوار نه شروع کړ ولی اول چې موږ شروع د کار دا چټي کول په کار شروع کول په کار دی زګه کار شروع کړ الله په کوم ورځ د اتوار په ورځ د پیدایش د دنیا چې د پیدایش په دغه ورځ باندې کړی دی یوم الاحد والاثنين اوس کو څو دا اعتراض کی چې دا چې کوم دینو دا یوم الاحد یوم الاثنين خو جوړیږي نور سره نور خو روسته پیدا کړی دی ها نو مخکې څنګه چې کنه احد مقصد دغه یو مقدار دی کنه څه شي دی الله ته خدا معلومو کنه چې دا ټیم بنده غشي جوړیږي الله پر علم کې داسي یا مقدار د دنیا د دې څلور ورځې غوندې فی یومین وي وتجلون لوان دادنو تاسو مقرروي الله سره حصہ دارم ذالک ادا کار کوم چې تاسو پر رب العالمین ذات دی وجعل کی حسل فی ابرز مل گرواسیا ورونه من فوق پاسنا لاندې ورونه نشته خو پاسه دي د شي پاسه من فوق که څو ویل کلان دی ومنګ ګورو چې دا ټویل وباسي کنه لاندې څه شي دي دا غر او غټ راځي کنه نو ته چې غټ خدا مرکب دي د زمکه سره مرکب او د ځان له لوړو چې کومنه دا پاسه ښکاری غلان دي نشتی لاندې چې نن خوري سره تللی دا غټه ته دوه لاندې نه تللی کنه من فوق ذکر وی وبارک فیها اخر کثیر اخر پر زمکه کی وبارک فیها زمکه کی څه چولې الله پاک برکت او بو سره او دانګي چې نو فصل سره ونو سره میوه سره مدارک وی دا برکت دې کنه پر زمکه کی سورۃ حامیم سجده لسم نمبر وقدر فی اقواتها وقدر فی اقواتها اندازه کړې په دې کې څه شي رزق خوراکي شیان رواسیوم پکې رااله او دانګي ارزم پکې راغې الارض فی یوم زمیر چا دراجه دي زمکه را زمکه سره سره دا غرونم پکې رااله کنه فقط در فی اندازه کړی په دې کې الله پاک اقوات خوراکي شان داغي په څلور ورځو کې سوا انده برابر دي د پاره سوال کوونکو ثم استوا بیا قص کړی الله پاک جوړول د اسمان لپاره وایه دخان او د اسمان چې کوم نه دا یو دخانو عبد الله ابن عباس نه دا نقل لمدارک وی اول ما خلق الله جوهرتا طولها وعرضها مسيره الف سنه الله وی یو ملغلره پیدا کړ وی عبد الله بن عباس وی د ټول نه اول څه پیدا کړ یو ملغلره دا یو غدوالي او دغه پلانوالي چې کوم دینو دا وی تقریبا زر کال او زر کال فی مسیرتی عشرتی الاف سنه په مسیرت چا سره لزر کال سره مطلب داری چې زر کال په لزرو کې دغه ور کنو پوه نشي دومره الله ورته وکتل په hebat سره هغه ویلی شوی هغه وخوځید بیا داغه نه یو لوخړه پورته شو عقل لوخړی ته وی دخانون وه دخان و دغه لوګي او دغه لوګي نه څه پیدا کړی الله پاک اسمان وه دخانون ویلې دې زمکه اسمان دواړو ته راشه اوسه کم طریقې سره چې زه جوړوم په خوخه راځي که په ناخوخه راځي خو دغه طریقې سره به زه جوړوم کنه نو قال تا ویل اسمان از من کته نه تو ایوین یا الله من رالو منن کې منګه چې تاسو د حکم نه خلاف ورزي کولې شو تکوینی امور کې اسمان از من کته الله د حکم خلاف نشي کولای اتا یې ځکوي فقضاهن سبع سماوات الله جل شانو پیدا کړ دغه اسمانونه جوړ کړ دغه اسمانونه و فی یومین دوه ورځې کې دا شوې فی یومین دوه ورځې کې دا مجموع څو شو ها څلور مخکې او دوا دا مجموعه شپږ واوها او وحی او کله جل شانه فی کل سماع نار اسمان ته دغه امر اے چې څه الله اراده وا او څه چې د الله خو هغه ټول چې کوم حالت کې وحي او کوم مطلب دار او حان امراد دا اے خلق فی کل سمان خلقها په هر اسمان کې نوې نوې ملائک الله څخه پیدا کړ ابن جوزی وی او حق باندې خلق سره او حاپ معنا د وحی کول سره وزینا سما دنیا خسته کړي اسمان د دنیا پستورو وحیب زن ساتلو د پاره ذالک تقدیر د اندازه دغه زرول ساده پوي فینا رزو ک داخل بیا راز کېستانه ما سوا د الله نه قالو دی لو شار ربنا کې د خدای خو خوین الله نازل کړي به ملائکه یقینا موږ په خبرو چې تاسو لګل شوې است دې سره کافر یو ارچا دیان چې موږ شروع کړو پس موږ نه حق ویل من اشد منا قوتا زمونه قوی بچو کی زمونه سخت قوت والا څوک دی یا جون غوري چان الله یقینا الله په غل جه غزا چې خلقهم چې جو پیدا کړی دا ډیر مضبوط دی په قوت ډیر ډیر سخت دی په قوت کې وکانو جو دی بیا جناز ما پاتونو باندې شهادت انکار کوونکی الله اکبر دغه ځای کې دا وقایي شوی لنذيقهم دې په چې وسکو دل عذاب ستاسو نسوار دمونه جوړ لنذيقهم دې په چې وسکو دل عذاب د شرم شرم په ژوند د دنیا کې عذاب د آخرت ډېر شرمون کړي وهم لا ينصرون او دې سره به امداد ونشي واما سمودا چې سمودیان جری فاده نو ما او ته بیان د حق کړو خو لیکن فصحاب علماغو خوخ ک گمراهی کفر علی الهدى پس ملاره باندې په توحید باندې څه خوخ دي ظالمانو کفر خوخ او ونی جل را سای قدر عذاب هغه سخت आवाज د عذاب الهون اس په کون کې په سبب دا جدي کون چو ونجینا لجنا خلاص مینا کسان چې ایمان وروړي واغه پرېزګارو تر دې پورې چې کله راشي شیدا غوي بو کې بده باندې دوی غوونه دوی سترګې دوی پټه کې هغه سبانه دیو کوون چې وو بویلې جوړو دي مخفل پټه کوتا ولې غوي کوي په گویا کړی دي ویلو طاقت من کې الله یې خدا هر شي چې کوم نه هغه گویا دي او هو خلقکم الله زادي چې پیدا کړی است تاسو اول دلاغه ته بس تاسو واپس کېدل وی واپس کولې بشي الله ته و ما کنتم نو تاسو تاسو ستیرون تاسو دا خیال نو چې گواہی بو کې په معنی موږ وګونځ موږ سترګي تباشلې په څه تباشل په دې غلط ګمان باندې سړی چې کوم دینو ماشومې نو هغه نه یریږي کنه رب مشوي بد نه کوي نو چې الله الله تعالی الله نه شرم نه کوي ماشوم نه شرم کوي پای اسبرو که صبر کوي او مور زید او که صبر نه کوي هم دغه آل له وای استاتبو که دنیا ته واپسی وغاړي دیو منګه مسلط کړي جو د پاره قران قران شیطانانو قران عملګری قرین بیسل قرین هغه ملګری د څوی قران جمع د قرین دی قرین تاسو سره چې تړلې وي کنه نه جدا کیږي هغه ته قرین وي تړلې ملګری شیطان مراد دی خسته کړی دی لپاره ما چې من بین ایدیهم د جو په مخ کې را روان دی کوم شاته چې کوم پاتې کیږي مخ کې را روان قیامت ته هغه نه انکار وکړو شاته چې کوم پاتې کیږي هغه ته خسته ک وحق علیهم القول ثابت شو بری باندې فیصله د عذاب په غډلو چې تیر شوی دی من قبل دینه مخ کې من الجن د پیرانو انسانانو نه یکنان دای توانیان او ویل با کسانو کافرانو لا تسمعوا لهذا القران وغمګ دی قران ته قران ته مکینه لا تسمع ما اوري دا قران والغو چې کله دا قران شروع کی درس قران شروع کی نو والغو فی تاسو شور شغب جوړ کئ څه جوړ کئ شور کوي شور لعلکم تغلبون دې په پاج تاسو کامیاب شئ تاسو غلبه بدای چې درس قران شروع کی نو څه کوا شور پکړ کوا شور نه چوب شه ما شور پلان نه پویدا غلې شه و اذا اجتمعتم في المجالس فالغوا والغوا اذا محتج بالقران دا د مشرکانو د پخوان عادت راغلی دی درس ته مکه نه دا وی منتری پخی دا څه کوي مولوی سي خپل منتر پخی که دغه منتری خو ها پوه نشي قران ته منتر وی ظالما کافره وقال الذين كفروا البدي كافروا لا تسمعوا غوږ مګ دی قرآن ته والغو فيه او معارضه وکي په دې لغو خبرو سره کلام بي فائدې هغه د څه لغو وي لغو زمانو بي فائدې خبري بي فائدې خبري پوه شئ لعلکم تغلبون تبا په دې کې غالب شي الله وی وایذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قرآن چې باندې د تو ته غوږ کړه چپ چاپ الله به در باندې رحم وکي لعلكم تغلبون نشته لعلكم ترحمون دی غوږ ته کړه چې الله در باندې رحم وکي فلانو ذکر نه خمخه به څه کومه کسانو چې کافران جزاب سخت او جزاب ورکوم جوړه دا اسوال لري بدغه چې جو کون کیو دا جزا دې د الله د دشمنانو د الله د دشمنانو جزا او سزا څه ده النار ور د لام شری پر افیا په دې دوزخ کې دننه دار خل کور د همیشه پاتې کېدلو د د تجرید او ابلاغ ابلاغ ولا څه وای د جهنم نه یو بل کور منتظر کړی لقیت بزید اسدن د قبیله نه دی او په خپل د جهنم د خل دې کنه جزان دا سزا دې پاره څه باندې چې دوی ما پاتونو باندې انکار کوونکو وو بیا کسان ویل با کسان کفر چې کافرانی دامنه ولی لیکونا دې پرشي من الله سپلین ذلیل خلقنا ان الذين اوس بشارت ته یقینا کسان چې قال وغو بویلې ربنا الله رب زمونږ یو الله دې او څوک چې وی چې رب زمونږ سره یو الله دې کارساز زمونږ یو الله دې قانون ساز زمونږ یو الله دې باران کول والا زمونږ یو الله دې او دارنګي چې کومو جنت او دوزخ پیدا کون کې یو الله دې دغه شان دا کنه پروردگار رزق رسان دا څوک دی یو دا دا ویل ګور آسان دی چې دې کلمه ویل څه دی آسان دی چې می ګویم مسلمانم بلرزم کې دانم مشکلات لا الارا ثم استقامو استقامت ګور ګران شریخه استقامت ثم استقام علی التوحید ثم استقام علی الطاعت ثم استقام علی الاخلاص ابن جوزی دا معنا کوي ابو بکر رضی الله استقامت معنا دا کوي استقام فعلا کما استقام قولا څنګه چې دیو وینا دا شکړی دا د قصې عمل هم دغه شي کوي دا نه چې په خلک یو ځ او پزړه کې بل څه او پزړه کې یو څه په خوله کې بل څه پزړه کې او خوله کې یو څه په ظاهر عمل کې بل څه نه نه ثم استقام بیا نیک شي برابر شي فعل کې هم لکه څنګه قول کې برابر دی عمر سه وې ثم لم يروغو روغان صالبي کله چې کلمه سره وې مسلمان ځان ته وې څه وې نو د ګډړانو غونډې ټوپونه نه وهي د ګډړ ټوپ دې لیدلې کله د شي ټوپې کله د شي ټوپې داسي داسي نه کوي بس په سید د جنونو په دین او اسلام باندې روان دي عثمان سه وی اخلص العمل عمل کې اخلاص کوي علی سه معنا د استقامت دا ای عبد الفرایزه فرایزه ما دا کوي لکه څنګه چې د توحید منل دي فضیل ابن یاز وی چې دنیا سره زړه نه تړي د قطع استقامت وی حقیقت د استقامت دا دی القرار بعد الاقرار للفرار بعد الاقرار مدارک وی قرار بعد الاقرار للفرار بعد الاقرار دقه استقامت نیو شک لک شک مضبوط شه په خبره نو پس دا غینه به ملائک راځي تا ته تا تنزل علیهم الملائکه را کوزیګ و دیو باندې ملائک دنیا وال خو بری ځان لکی نه اول باندې څه کی ځان د ارچانه کور کې باول خزه به د استاد څخه جوړیږي دشمنه به جوړیږي خزه به د توجه سړیا داخل چې څه کې دغه تام کا کنه ته دی ونه شوې کله یو څه کله بل څه او ته بوت باندې سات شوې اول به د کور کې څه ستا خزه به دشمنی بیا به ورپسې ستا پلا دشمنی او بیا بستا قوم قبیله دشمنی ملائک بر از موږ دی ملګری وکنه نور څه کوي ته تنزل علیهم الملائکه درا کوزیږي په جو باندې ملائک او وای بدا تسلیم ورکي الله تخاف مې دیږي مې دیږي ولا تاسو مغم جن کیږي وابشروا بالجنه زیر حاصل کوي په جنت سره هغه جنت چې تاسو سره وعده کیدلی شي نه نه اولیاء کوم موږ تاسو دوستانه په ژوند د دنیا کې هم او په آخرت په آخرت کې هم ولکم شستاز پر فیا په جنت کې ما ته شته ان فزګون چې تاسو نفسونه غواړي شتا تاسو پر په جنت کې ما ته دون چې غواړي نزول من غفور الرحیم دا من مسیاد چا د خوانه ده الله د طرف نه من مسیاد په دنیا کې تسلی باور کې ملائکه په زندادن کې به تسلی باور کې په قبر کې باور کې په حشر کې باور کې په جسر په پلیسرات کې باور کې تر څو پر چې جنت ته نه استل نه ولا کوئی منګ پریدو تا جنت ته به یو ځل نه باسو نه نه باسو بیا به نه بیلېګو نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا و فی الاخرته وګوره ابن کثیر دا شوی ښا په دنیا کې اوسه ملګری دي په مرګ کې ملګری دي په قبر کې ملګری دي په حشر کې ملګری په اسلام کې ملګری تر څو چې جنت ته رسول نه کنا پری دینه ملائک دغه شان د وفادار دوستان دي یار نه پایدار دوست مدار دوستی را نشه ده ان غدار سادی سی وای ومن احسن قولا څو ډیر خسته دی په وینا کې مې من دا چانه چې دعای الله خدای طرف ته دعوت ورکړي عمل صالح کوي او وایي چې یقینا زی مسلمانانو نه په دې خپل اسلام فخر هم کوي دعوت ورکړي د الله دین طرف ته د الله قران طرف ته یو مسله او دعوت ور کوي د الله دین طرف ته عمل صالح هم کوي او وایي زه مسلمانې ما نو هغه دای څوک دی محمد رسول الله دای څوک دی علماء ربانیین دای څوک دی مؤذنین دای څوک دی مجاهدین دای څوک دی وای جميع الهدات و دراتی قیامت پرې چې څوک خلق د نیغ لار خې کنه هغه ټول څه شو دایان دي مدارک داسې وای ښا او د دې الله دی مولانا زکریا علی رحمت ها هغه وایي چې کنه دا درې قسمه دایان دي په دنیا کې مجاهدین په تور دعوت ورکوي علما په بیان دعوت ورکوي په درس تدریس سره دارنګي چې ګنر مؤذن په ځان سره دعوت ورکوي مؤذن چې دین څنګه دعوت ورکوي حي على الصلاه حي على الصلاه خدای دې وبغه منزل راشي خدای دې وبغه منزل راشي تبلیغیان په څه دعوت ورکوي ها خدای دعوت دې دام دعوت دې کنه پوه نشي بسترې پولې کوڅه پولې سپو غپلې کوڅه په کوڅه ګرځیدلې نو دا داوا نه او د چا چې کوم دروازه ډبولې وی روزه رورا روزه څه چللې څه چللې اے د خدای دین بیانېږي خو جوړي نو دام دعوت دی ښا ار یو خپل خپل چې کوم نو دعوت ځان ځان د مجاهد چې کوم دین دعوت سره سره ده د علماو دعوت درس او تدریس دی د تبلیغانو دعوت دغه شان د کوم طریقه چې شروع دي دغه دعوت دي کنه نو دینه بهتر قول بل نشته ومن احسن قولا ومن احسن ملائک چې را کوزيږي دا به کله وي ار ار ورځ دي دا ملائک به چې را کوزيږي دا به کله ار ورځ را کوزيږي ملائک دې نه دي چې دا کله چې سړی یعنی دین کې تکلیف ته ملاويږي کنه دا زړه خوشاله کنه آنکز آ آنگاه که خبر یافتم از ملک نیم شب من ملک نیم روز به یک جو نمی خرم دغه ای کنه خوشحالی د زړه سکون چې کوم نه زړه ته ملاوي دا څوک دغه زړه ته خبره چي ملائک راځي اگر که ما ته نه نو ما ته نه نو خدا زلو بو بو کیږي نه دا خوشاله خوشاله کیږي نو دا اصل کې ملائک منتره چې دا کارخه کار دی ګورخه لمت من الملائک و لمت من الشیطان حدیث کې راځي زړه ته دوه قسمه وسوسه ورځيږي یو وسوسه د خ کار د پاره ملائک دي او بل چې د شر د پاره وسوسه دا څوک دی دا شیطان دی یو شیطان وای چې کنه دا مولای سر له یو چرګلال کا دات او وری وی مړه دغه شیطان خبره منا چې څوک او دا وی کله کله دا بل شیطان راته چې کنه یو څو یو څو ډب ورکا وی ګوره کله کله شیطان به څوک نه مني دا کم شیطان چې تا ته وای کنه چې دا چرګ شیطان نه دی دغه دغه ملائک دې چې خیرات وکا تا ته چې په خیرات باندې امر کوي نو شیطان په خیرات امر کوي او ملائک دې تا ته وې ښه کار کوي کنه ولا تستوی الحسنتو برابر نه دي کلمه توحید برابر نه دي صبر او بردباری برابر نه دي سنت ولا سیئتو او برابر نه دي شرک او بدعت او کنزلی او تکول ادفع بالتی هی احسن دفقت بالتی پاغه طریقه سره جا خپل طریقې تا ته وسړی کنزلی کوي کنه او ته ته څه وایا ته ته وایا چې زار شمه دی خپل نه دي فیض الله جی بینک و بین و دعوت نا چاہتا سڑے جی دا سی بات تا دوستی کان نو ولی حمیم لکا دوست حمیم ډیر مخلص ډیر گرم دوست بنلا جوړی و ما یلقا دغه صبر او بردباری دغه استقامت نور کول کیږي مگر هغه کسان ته جو صابر وي او نور کول کیږي دا صفت الا ذو حزن مگر خوان دغه بره خوان ته چلوي د برخې خاوند دی کله چې وسوسه وګرځي تا وسوسه وا چولې شي پتا باندې من شیطان د شیطان طرف نه وسوسه اعوذ بالله وایا انه یقنن الله پاک هو سميع العلیم غوریدون کې پویره شیطان چې وسوسه وګرځي نو څوک ته اعوذ بالله وایا نه څه به شیطان چې کینا د خلکو نه چې کوم نور کینا هغه اعوذ بالله وایا د شیطان دی او ما د خپل کار نه منع کوي څنګه منع کوي دین کار نه میو بس کړی په تاسو خاص خدای بندګانې په جو مشروطیو کې پسار کسان چې د الله په دربار کې پاکي بیان الله الله لپاره شپه او ورځ او جو نشری کیږي ځان نشری کوي و من آیات دی باز د الله قدرتونو د غیر نه د جننه کتر الله زتا بلی دلی د ازمن کا خاصه د دوړ اسمان ته ختلې ذلیل او پار د آیاتونو کجوی دا ده چې تا اوریدل یو شان دی بیانې بل ځای بل شان ده نو دا الہاد دې کنه دی دانګي الہاد دا دی چې کله دلته کې چې نو قران بیانېږي دلته کې چې نو تا ټي وي بشار لګولې وي او دلته چې نو قران بیانېږي دلته دا تکذیب کوي او دلته کې قران بیانېږي ته دا سره عنایت کوي او دانګي ته چې نو قران بیانېږي او ته بل څه بل څه وایي لا یقون علینا زمانه پټ نه دی داخله ای هغه څوک چې وګرځول شي ورته خیر دا غره دې کنه هغه سره چې راضي امینن امن سره پورز قیامت یعملو ماشیتم کوي کوي چې تاسو څوک خوخی دام امر دې ته وعید او تهدید وای ښا انه بما تعملون بس یکن الله تعالی سبحانه تاسو عمل کوي بس لیدون کړي ان الذين کنا کسان چې کافران دي به ذکر د الله په قران باندې کله چې راغی جوتا و انه حال دا, دا قران دی له کتاب عزیز دسی کتاب او مضبوط داسی کتاب چې منا کړی شو د شیطانانو نه عزیز مانا مضبوط کتاب دی عزیز مانا ممنوع کتاب دی د باطل نه د شهر نه لا یاتی الباطل نه راځي د تباطل او شیطانان نه مخکرات لیش نه رستو تنزیل دا نازل کړی شو دی من حکیم دا غزاد د طرف نه چا حکمتون والا دی حمید صفت کړی شو ذات دی تسلی بیا ده ما یقال لك وینا نه کیږي تا ته مگر پشان ده دغه چې وینا شوې ده پیغمبران تاسو ته مخکي کم تکذیب چې ستا کیږي په خوام شوې ده نمونه د قیوا یو خبره ده ان ربک یقنا رب تعالی زما مغفرت خاوند مغفرتونه دی او سخت عذاب والا دی ولو جاننا قران ناجمیا او کجوتا کچتا ما غزول جل قران ناجمی جب کی لقالو جو بویل ولولا فصلت آیاته ولی په تفصیل نه بیانېږي د آیاتونه اے پیغمبر دې سوي اے پیغمبر چې عربي او قران عجمي نو دوی بیا بیا مې اعتراض کړی وي قل ویا هو دا قران یې لجنا کسان په چا مون ایمان لري کم کسان چې ایمان لري هغه لپاره قران سره قران هودن و شفاء ان هدایت هم دي شفاء هم دي پس هغه کسان چې ایمان نه وروړي فیاضان دي چې په غوونه کې درنواله لري او هو